هغه نشان وګوره دا حالت وګوره تبت یدا ابی لاب و تب سره د مالونو سره د دولتونو د مالونو نه تباہ او برباد شو سورت اخلاص کې هغه مسله بیانې چې پاغي بایکاټ راغله و دروارو او دترو هغه اصل مسله سورت اخلاص کې اوس بیانې او د سورته اخلاص ګن نمونه دي یو نوم د دې اخلاص دی زکه چې دا مسله د اخلاص نه وایا دا مسله د توحید د اخلاص نه اومنه قران د اخلاص نزد کا چاله د جهنم د اور نه خلاص کی نومي اخلاص زکه دی او ګن نمونه دي سورت اخلاص فلق او ناس دا درې سورتونه د دې په اړه کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام نا بی بی عائشہ نقل کړي رضی الله تعالی عنها چې دا درې سورتونه سو کوی او سار او ماغام هغه په لاس او چوب کې په بدن باندې راخ کې د نبی علی سلام دا عادت تر مرګ پورې دا عادت هغه پر خو دینو دا هر مزل سیدنا خصوصا سحر غلط منتر د دین به الله بچ کړي دی خو علاج د درې صورتونه بیبي عائشه وی رضی الله تعالی عنها چې د نبی علی سلام بیماری سخت شوه هغه بیماری مرض موت چې دا غې نه پس هغه ته مرګ راغلی و نو ما به دا درې صورتونه ولوستل بیا به ما د نبی علی السلام په لاس چوف کړل او بیا به دا هغه لاسونه د پیغمبر د اف بدن باندې راخل ما پیغمبر نشو ویلې نه په خپل بدل لاس لاخ کړی شو دینه دا معلومه شو چې پیغمبر عاجز دی بنده دی بیمار دی او خپل لاسونه په بدن نشي راخ کړي نو چې پس د مرګ به څنګه هغه قوت هغه ته ملاو شي چې هغه به ارزه ته رسیږي او د خلکو کارونه به سر کوي هغه درې صورتونه ویلې نشي په ځان چوف کوله په بدن باندې لاسونه راکلې نشي عائشه وي ما به دا غلا سونه دا په بدن باندې راکل دا صورتونه د دې وظیفه کول غواړي سار او ماسوتن چې کله سړی سملی دا اخلاص صورت او دا صورت به موږ ته مولایانو یاداو دا ځکه چې دې کې مسله د توحید وا دا الله د یووالي دا مسله صورت بیا بیا وا چې د توحید مسله د همیشه په ذهن کې برقرارې او محفوظه چې د واحد نرستو د تسنیه او د جمع انتظار وي او د احد نرستو د تسنیه انتظار ونکي او د جمع ګوره الله یو دی یو به الله احد الله دې کیو الله دې یکتا الله سمد الله داسې یو دی الله الصمد چاغه دی به حاجتا په دې صورت کې دو صفاتونه د الله ثبوتی بیانې چاغه به الله له ثابتې او درې صفاتونه هغه نفي دي ابد الله نه نفي کې یو الله یو دی دیم الله به حاجت دی مخلوق ټول حاجت مند دی الله الصمد اردو کتابونو کې لیکلي الله بنیاز دی نو د بنیاز باندې سپوږیږي خلک لن مقصد وا پښتو کې الله صمد الله له به حاجت او نور مخلوقات حاجت مندي لکه قران سورته فاتر کې ذکر کړي یا یوحناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول محتاج الله تعالی انبیا ژوندۍ دي او الله خوراکونو ته محتاج دي نو دا پس د مرګ بیا څنګه غي حاجت یې پوره شو الله سمد اولیاء محتاج دي انبیا محتاج دي او زه په دې قران د دې بیان کړي چارا عاجز دي ماوله تیارا نه ور کړی نن مخلوق راغې او دا غي نه سوال کوي دا مالک د فیدې او د نقصان دي طاقت نلری دا نیکان بندگان درې خلقو لپاره د امداد امداد طاقت نشتا ولا انفسهم ينصرون او نو د خپل ځانونو امداد کول شي زګه حاجت مندي الله ته محتاج دي نو الله سمت الله له به حاجت او مخلوق له حاجت مند کامیابی کاولیابی حاجت مندي وګوره حضرت ایوب علیہ السلام الله ته محتاج دی پیغمبر دی ژوند دی الله ته عاجز دی تکلیف پر راغله دا تل سکالو بیمار او الله نه سوال کوي یا الله ما ته تکلیف دی دا تکلیف زما نه لري کا سورۃ انبیاء کې چې راځي الله ما دا دعا قبول کړه ایوب علی السلام دعا الله ما قبول کړه او ما دا تکلیف دا نه لری کو او دا مال دولت هغه بچیانو له دګنه کړو واتناو اله ومثلهما هم رحمتا من عندنا وګوره حاجت من دی الله تا یا الله ما ته تکلیف دې تکلیف زمانه لری کا اولیاء تکلیف نشي لرو کوله انبیا دي وګوره انبیا دي ژوند دي د خپل ځان نه تکلیف نشي لرو کوله نو چې بیا مل شو خاورو کې پریوته دو او بیا عام مخلوق دي انبیا مل دي دا به تکلیف څنګه لري کې زمنګنا حاجت پوره کولو والا الله دې انبیا لري وګوره یو بل پیغمبر دی الله ته محتاج دی حضرت یونس علی السلام مئی ګیره ته تللی دی د دریابونو ویر تر رسیدلې دی خدا الله نسوار کوي ځکه الله ته محتاج دی وزنونی اذهب مواظبا اله هغه ذات ته وی چې د انسان حاجتونه پوره کوي مخلوق د انسان حاجت نشي پوره کوله فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك نشته بل حاجت پوره کول والا بیستانا یو سړی وو یو خو انبیاء او داغه دعای قبلولا مو خواغه سینو شي کېره نه فورا الله وې وکذالک ننجی المؤمنین دارنګ اخلاص مومنان کذالک سمی چې انبیاء اخلاص کړو د تیرونا دا مصیبتونو نا نو الله وې دارنګ عام مومنان اخلاص ما خو چې دا غي غوندي आवाज وکي مو دا غي غوندي आवाज کله کو مو وکلک تکلیف راغې یره د دانو زم پلانی زیارت تا او د بادو د پارزم بادو بابا زیارت تا دانو د پارزم پلانی زیارت تا د بچو د پارزم کاکا سیبلا د پلانو نه نه الله تعالی وکا او ټول عاجز دي سورته فرقان درې آیات کې داغه په اړه کې قران ذکر کړي واک نه لري هغه د پاره د خپل ځانونو د ځانا د فیدې رسولو او د ځانا تکلیف لري کولو مرګ پرای د ځانې مرګ لري نه کا ژوند یې ځان لري نه کا اداوی زموار دې به حاجت صرف یو الله دې مخلوق حاجت مندي وګوره د انبیاء حاجتونو قران ذکر کوي او چې قران خو موږ واورو کنه وګوره دې په ټو قران مولانا دیدار صاحب نوی وی ا اختتام ته اور سا سلو پینزو کالو کې مهنت والی کوشش والی دا قران چې سره سنې ته کوس کی د شرک هغه جلې الله او سی بیا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وګړه د انبيو چې د قران کې چا حاجتمند دي د اولیاء چې د قران کې چا حاجتمند دي د فرشتو چې د قران کې حاجتمند دي د جناتو چې د قران کې حاجتمند دي خو موږ د قران نه خبر نه یو موږ ته به د انبیاو د چغو څه پته ولګي موږ ته به د اولیاو د چغو څه پته ولګي چې دوی دار مولوي صاحب درس کوي او موږ زه په ځای ناس یو قران ته نږدې نه راځو او یدا خو موږ مولوي صاحب درس کوي هغه دا کوي واته څه کوي حضرت علم لنیو نراشو او د الله کتاب زده کو څنګه چې نوجوانانو زده کړي نو د انبیاء علیه السلام واقعات ذکر کړي وګوره هغه ما ته आवाज وکړو بچې نو ما ول بچې ورکو بچو والا زیما نور کولو والا زیما تکلیف راوستلو والا زیما تکلیف لره کولو والا زیم وګوره بچی یو کس ما سره ملاو شو گاډي کې ها دو خزانه نوی یو سړیو مې چرته دی وې کاکا سیمنا مې سره پاره ویره د زنانو بچی نو نو چا ته ویلو چې یره کاکا صاحب ته لاړ شي مې د کم ځای را روان شي و د کشمیر نه په جانګيري کې را سره ملاو شو کولو دوه باندې کې ګاډي کې ناسو دا زمنګ او تاسو نه خبري د قران نه کاکا صاحب لزو مې دا الله نه وینا او مخ دا الله نه والو نو مې الله کشمیر کې نو الله نو د مخلوق هغه خزانه هغه د الله خزانه چې د الله سره وي د مخلوق د پیدا کولو هغه موږ مخلوق له ورکړي هغه مخلوق له ورکړي چې هغه حاجتمند دي الله ته اولیاء دي نو څوک یو دربار ته روان دي او څوک بل دربار ته روان دي راشي چې د الله دربار تلار شو او چې څوک قران بیانې هغه سره کینو چې زمنګ تشفیه او علاج شي الحمدلله علماء کرام دا طبيبان دي روحاني دا ډاکټران دي هغه علاج کی هغه نسخه درکې د قران نه الله سمد الله دې به حاجتا مخلوق حاجت من لکه یو دا غینا زمون روحاني معالج ماشاءالله د دې زمانه هغه موجود دی الحمدلله تاسو به زمانه رسو تفسیری بیا غ بیان کړي چې هغه څنګه نسخه ور کوي د قران او د سنت علاج څنګه د خلکو کوي الله سمد الله دې به حاجتا لم یلد دا درې صفاتونه دا نفي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد او نشته دی الله سره برابر الله لپاره برابر سو په یو صفت د خدای کې دا الله برابر څوک نشتا د مخلوق په برابرې کې بل مخلوق شتا دوخ پی دولا سنا ستام دی زمام دی دولا سنا اغا کافرم دی اغا دا مومنم دی دوا دوسترگی ګوره فلک کې د زمیدار د کروندې د پارا د پنځو سيزونو ضرورت دی مونږ ټول ماشاءالله دا زمیدار یو چې کله غنم کرے او دوار زما کواله بیا زما نرم شي پایږي هغه تخم واچي بیا چې کله لوګان یا نور سيزونه را هاتیو کې نو دا غیر لپاره بیا زمیدار سپری کوي چې ګولا چنجه پښې دا زما فصل دا نو دا غیر نه بچي نو دا غیر نه پس بیا غیر له ګور ور کوي ګور کې ټیم پټیم چې زما په فصل باندې وټواله را نشي سلورم ذمہ دار دا کوشش کوي چې زما فصل ډیر مزیدار دی خسته دی اندوانو باغ مې دی د خټکو باغ خو زما د باغ سو پروپاګاندا ونکي ولې کله د باغ خلاف پروپاګاندا وشو چې د فلاني د باغ اندواني منځ کې سپینې دي یا تروی دي یا بدمزه دي یا منځ کې ښا دي نو کاغه باغ مالک خلق له اندوانه اسم بیا ورته خلک لاله وای مړه ته د بوج په منګه الګ مزیدار دی وای نه فلانی ویلی چې دا خرابې دي خفلانی ویلی چې دا خرابې دي کاغه ګاډه لار شي مارکیټ ته منډه تا نو خلک دا غ ذمہ دار هغه داسنه و ګاډه نالي وې دا د فلانی دی د خلاف پروپاګاندا شوې ده نو ذمہ دار دا کوشش کوي چې زما فصل د پروپاګاندا نه بچي او چې پروپاګاندا وشو کنه بیا هغه ته نشي سمولې بیا ګران کار دی او پنځم د ذمہ دار د پاره ځان بچکول د حسد د حاسد نه چې تا یو غټ ټوپ واله د غنمو دلې د والد د جوارو یو سره وی الګ ډېر خيستا ټوپه واله خيستا غنم شوی فصل د بلانی لپاره ها نزول باغ دی او چې کله هغه حسد کار کو تله او د ورته غلم وتا هغه دلای دا ظالم تباک او تیم تباک دی دا رنګي د پنځم دا پنځه شنو زمیدار د پاره ضروری دی دا رنګي د دې مسلې د پاره د توحید او د دای د پاره دا پنځه ضروری دي یو الله زمون زړونه او دوال والوا او په دې کې قران او سنت زرغون کا الله ما د شر او د فساد د خلکو نه وساتا او الله ما د پروپاګاندا د خلکو نه وساتا ولې چې یو په پروپاګاندا وشي چې یره دا دان منی دان منی کته ډیر مغه ته وي وای مړه تاسو گزارتونه نه منی خو ها به دا وي نو چا خبره ښکارا شو ښکارا شو به به خاتونه نه مني نو چا خبره ښکارا شو خلکو ته چې دا هم مني ها نو بیا وی تاسو مړه حیات الانبیاء نه مني ها نو چا ښکارا شو نو نور خبره کوي نه دا پروپاګاندا دي زمون خلاف منګان یو شی منو مرغ د انبیاء منو څنګه چې قران مني ژوند منو د يهودو غوندې نه کیږو چې باجی اسې د قران منو او باجی نه منو نو دا پروپاګاندا وی الحمدلله لاره پروپاګاندا د خلقو د خارو سره ملاو شوه د توحید او د سنت درسونه دي دایان دي زنانو کې نارینو کې دي دي کې یو دای الحمدلله او د شر د تیری نه اذا وقبا کلا چا غشپ کامل شي اخر ته شي ځکه دا کوچ ډاکه کوي نو د شپې په اخر کې کوي خلک ودشي نو دې دا څه وخت گزار کوي حمله کوي دا څه وخت دې الزامات لګي چې خلک د پدوري کې چې د کې دا دا الزامات پر الله ما داس پروپاګاندا او د داسې شرونو فسادونو بچکا ومن شر النفاسات فی العقد او پناوالم د شر دا پکوون ګنا فی العقد په مجلسونو کې باغ ګټو کې اغا یول سګټه باغ تار کې اغا نبی علیہ السلام باندې سیر شو یو عام معنا غلا او یو یو آیات په پیغمبر لستو او هغه ګټو د سحر هغه بلل کېدا یا د شیخ سے معنا دا او د شر د ها پروپاګاندا کوونکو نه فلوقت په مجلسونو کې چې الله زمون خلاف مجلسونو کې پروپاګاندا کوي دانه منی دانه منی الله من دا غي د شرونو د پروپاګاندا نه وساته دا پروپاګاندا شوی وي کوم ډیر مغه ته وی چې دا موږ منو دا تاسو واسوای الحمدلله په دې درسونو سره نن هغه نوجوانان زمونږ د ترجمو کوشش کوي او زمونږه درسونو په ذکر دي ځکه هغه باندې ترجمه لازم شو او ما ته لس اتو کسانو یې موږ له لږ درس پکار دی ځکه موږ باندې سکول کې د اهمیت راغې او موږ دا چې عام نه کویو بغیر تاسو درسونو نو الحمدلله هو په سکولونو کې عام شي کالجونو کې قران ترجمه به عام شي ومن دا حسد کوم چې اوسم حسد کوي ماشومی ټول زور په خپو کې دی ولې ګواره که ماشوم لاندې کې منډه پسې هو هو هغه د تختی لاندې به کې ماشوم ټول زور په خپو کې دی ټول په منډه وا غوډه ګواره کړه لاندې کې او بیا چې لوګوندې لګټ شي نو بیا ټول زور بیا پسې نشي بیا ویاله که سوکشتا چې ما سزان وازمای کبریو کو ها لکه منډه وو په پرزول یو بل ورشو او چې کله بیا عجز بوډا شي نو ټول زور بیا د غریب په امسا شي د امسا نه بغیر بیا ګام نشي کېغوله یره وې نو شي چې زو په جمعه تا نو شي لاس بیا نیولې یو لاس کې امسا یو بل لاس کې د نو شي ګوتی او هغه نیولې او بابا راځه چې زو جمعه تا نالۍ د مخې ته بیا په دریو حالتونو کې الله یې ماته محتاج دی کما شوم وی نو ام ماته محتاج که ځوان وی نو ام ماته محتاج که بوډا وی نو ام ماته محتاج خراشه دا درې والا زمانه ماشوموالي خو زنا باندې غي خو نو جوانی او بډاواله خو قران سره تیر کا کنه حدیث کې راځي سبعه یذلهم الله فی ذل یوم لا ذل الا ذلو او قسمه خلق دی چې هغه به الله د خپل رحمت د سرو د لاندې وساتي یو پای کې شاب النشأ فی عبادت الله هغه ځوان زلمه چاغل وشو او د الله په دین کې ماشومو ا لاس کې سپارا پټه ترجمه او بیا روانو مذهب مزا او پای کې لویدا خود دنیا کارم کا او د الله کتاب مزدکاو پاغا سینه کې الله مال چین روانه کړي و د پيو ماشوم به جوړږي شو پړه به واولې ده امي ها نو هغه مو ته په لګاله او شابه بچیا ها خوراک شروع کا الله په ماشوم واري کې زتا ته محتاج ما تا چيني مال روانه کړي بیا چې اقامت شروع شو نو بیا منډه کی چې اقامت ختم شو نو بیا راشي مون گزار تا او وسوسه او تا چې لکه یاد دی بازار ته ته پټل د تاری وخت کې هغه یې خبره ته کوم زمانو خبره اوستا پر کې را پیدا جو پای سوچونه بری خپل شي بې معنا ستاموس کې خلل پیدا کې سادور بې معنا پټ راځي وره ها نو دا غیر لپاره دفاع نه وکړ یا بیا بیا راځي بیا بیا رسوګي دونکو په وخت ذکر کې دیو جن حدیث کې راځي چې دا شیطان د انسان په ځلو باندې خرتم داسي خیره داسي او چې کله ذکر نه کوي داخل د دین نه او چې کله به د دین سره جوړ ساتي دا پر خرتم دغه شي لږی نو په کار دا چې زمنګ تعلق د قران سره وي د علماو سره وي دین سره وي چې د شیطان د خلطم نه بچو ګینه کاغره باندې یو پیدا خلطم کې هو دا کنه بیا من کله صبر دې شو ته بیا یې کارونه الخناس الذي اغه شیطان یوسوس فی صدور الناس آکل دې دا چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې منل جنته والناس په دې کې بیان د سلورو مزامینو اوله حصہ کې پنځه سورتونو فاتحه بقره ال عمران نساء مائده او په دې کې مقصودی مسله وا خالق دار سزم پیدا کول والا زم دیم عیسی د سورته انعام له سورته کاف پورې وا او په دې کې دوله سورتونو په دې کې دا چې مربي دار سزما پالنا د ارسز کوما او په دول سورتونو و نعام آراف انفال توبا یونس هود یوسف راد ابراهیم حجر نال بنی اسرائیل دریم ایسا د سورت کاف نا سبا پوری وا او پدې کې شپږ سورتونو پدې کې دا مسله وا چې خیر چول والا زم مبارک فی کل شی هو الله اغا الله دې شپاړو سورتونو کاف مریم طه انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ عذاب سورته سبانا تر اخره پورې دا سلورمه سوا د قران کریم او پدې کې مقصودی دو مسلې یو مسله اثبات د قیامت چې قیامت برازي هر قسمه حالت دی خو یو ځل به قیامت راواله ما او دویم دا زمانه سو په زور خلاصول نشي کولای نفذ شفاعت کاری او په دې سکه یو اتیا سورتونو دولس بابونو سبا فاتر یاسین سوا صفا زمر همومین کو مومن حام سجدا شورا زخرف دخان جاسیا قافل اخری دا قرآن لن مقصد او دا سلور پنځه مسلې او سلور سي الحمدلله لاج د حمدونو دی الله الحمدلله لایق د حمدونو دی سره لوی حساب را سره وک زما په نصوري زمون په کورنۍ کې زمون په خاندان کې دی الله زمون زموتا زمون بچو دا قران دا اور ساو الحمدلله نن بابا جو ګورا نو سولاس کې قران دی او بابا جو سره ناس ته سوره مزه خوان کوي الله دې زمون ټول کورونه دا چې په دین باندې آباد کړي چې د نارینو د زنانو د بچو د نسو لاس کې قران یو موږ ته ګورو زمونږ د زړونو یخواله قرۃ اعین یا الله زمونږ اولاد زمونږ د سترګو یخواله وګرځوا ها او او د سترګو یخواله ادارې چې ستا خزا او ستا اولاد په قران مشغولې او تلال شه هغه په قران د پاسو ګوري ناس ته غز د کولو خو دل کوي دا الله دشمنان دي بلکې د مؤمنانو له خرج کو نه ور کوي وګوره د کفارو دولتونو ته وګوره ملکونو ته وګوره دا حالات عام مهربان دي دنیا کې الرحیم خاص په مؤمنانو به خاص خاص رحمتونه جنتونه به ور کوي بنگلې به ور کوي حور او غلمان به ور کوي ولا الله دې موږ ټول نصیب کړي مالکی یوم الدین دا چې الله چې هغه مالک دی د رزق د جزا او د سزا مالک یوم الدین چې هغه اختیارمند دی د قیامت د ورځې دنیا کې نو دنیا کې مالک دی خو دنیا کې ما او تر له باندې اختیار راکړي که دینداری کو که نه کو کلو فری کو که دین کو ا خو هغه دا او ته اختیار نه چلیږي لمن الملک اليوم اواز وشنن د چا اختیار دی لله الواحد القهار دی الله زور اور ذات دنیا کې غلوغو د اختیارات نشتا مالک یوم الدین ها لار ته روک شوی دا نه روک لار پسې مزا هغه لار پسې روان شه چې هغه سي لار د قران وا وان هاذا صراطي مستقيما فتبعوا امين الله زمونږ دعا کوي زمونږ استادان یو دا غینا شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب سے